پسونه دی باندې به کفرهم په سبب د انکار د دی او کفر یې کړو دی انکار د الله ر کتاب توحید نه کړو دی ځکه په ځل باندې محمد جباریت لګیدل لري فلا یؤمنون فذیقن کی الا قلیلا مگر لغوندی وبکفرهم او په سبب د انکار د دی او قولهم او د وینار دی علی مریم په مریم علی السلام باندې بهتان نظیما دروغلې په مریم علی السلام باندې درو جو کړو صدر جو کو ورته وی دا معصوم د کم زنه تا تراغه دا تا سره کم دیو وقولهم او د وینار دی ان چې بشکمنګا قتلنا المسیحا وجل دی عیسی علی السلام چې دی د مریم دی رسول الله پیغمبر د الله دی دا قول د یهودو ری استهزاء په شکل یهودو رسول الله چې کم دی نه وی رسول الله استهزاء په شکل باندې هغه چې دا مانو ځکه وی ابن مریم رسول الله یا دا قول د الله دی دا قول د الله دی چې يهود یې مونږ پیغمبر وجل دی مونږ د الله پیغمبر هغه وجل دی وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه دین د وجل اغا و ما صلبوه او نه پانسی کړي هغه ولكن شبه لهم لیکن ګډ وډ شوی دی عیسی علی السلام ولکن شبه لهم لیکن ګډ ورشه ور دیتا ګډ ورشه په چیرې منګ عیسی علی السلام وجل دی او کنه او کنه چې تبل کس منګ وجل دی بانګ وینم بیا وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عیسایان او یهود ویل چې مونږ عیسی علی السلام او هغه وجل دی مونږ هغه قتل کړی دی حالان کې داسې نه و ځکه چې د عیسی علی السلام د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې يهودو د عیسی علی السلام د قتل د پاره سلور زر کسان هغه تیار کړل دومره تیاریدل سلور زر کسان تیار کړل او د عیسی علی السلام بندوبست د وجلې جوړ کو ابلیس په شکل د انسان راغ يهودو ته او ورته چې پلاني ځای کې هغه ناشته ورته یو خو عیسی علی السلام چې پلاني ځای کې دی آل تور پسې لړ شي عیسی علی السلام خبر شه الله خبر کو چې زما د وجلو بندوبست دی خپل ملګری هغه راغون کړ عیسایان حواریین هغه راغون کړو او هغه ته وی چې ما خو پریزینه يهودو او داسې بسوږي چې ما په ځای باندې ځان ورکی او سبا د قیامت کې ما سره جنت کې وي چا دغه نکو دی وی یو نوجوان پاس دغه وی دو بیا وی سوګ وی بیا نوجوان وی زو زبا ستاسو په ځای باندې ځان ورکم هغه راغلل عیسی علی السلام چې کم دین هغه لړو الله ځان ته پورته واغستو هغه نوجوان هغه قتل کو حواریین ملګری هغه وجلش هغه بیا د شک کې پریوتل چیرې دولس حواریینو یو عیسی علی السلام وو نو کومنګ عیسی علی السلام وجلی نو دادی کې ولې یو کم دی او کدی پوری دغه دی کس نه دی وجلی نو بیا هغه څه شو دا هغه ته شک پریوت دویم داو چې هغه یو عام کس راونی وو یو عام سړی راونی وو او هغه ته پانسی ورکړه او دیوی مونږ عیسی علی السلام واجو دریم داوا چې عیسی علی السلام بندوبست دی کله جوړ کو د یهود خپل منځ کې سلاو کا ملګرو یو کس مقرر کو چې تبع هغه بس کوټې ته وردن نه شي او چې لړ شي نه ګور هغه به انکار کوي عیسی علی السلام چې زنه مخ ګور پریزي بینه وجنی وي هغه ویخه دی چې کله بند بجو کورالو کمرې ته هغه الله پاک ځان ته واغی صلی الله علیه وسلم او دی هغه مچر خپل دن نور لګل دی اچ لړن دن نو غسګنو باروت وي څوک نشته الله پاک هغه شکل د عیسی علی السلام ورک اجوراګیر کاغوی مکه وای سړو زنیما هغه وینا من ویلو چې هغه به انکار کوي خو ګرمانه بینا نن یو خپل سړی بیغمه کوي واج هغه د ششو پنځ کې پریوتل چې یاره شپږو پنځو مینس کې پریوتل ششو پنځ چیرې مونږه عیسی علی السلام واجه زمونږه کاسش ا چې ملګری زمونږ نو بیا عیسی علی السلام دا شک غي د پریوت د دیو جن اغي وسم د دې پوره دغه نه چې عیسی علی السلام ټیک دا یو پکې چې هغه عیسی علی السلام مړ کړی د منګه منګه وجلې خو شک هغه ته د هغه وخت کې هغه د پریوت هغه ځان له خبره ده چې هغه منینا چې عیسی علی السلام ژوند نه دی هغه منګه پانڅ کړ دی یعنی الله پورته کړل لري دا قیدا دا داغي دا نور خلقم دا کی دره دی دی سر سید احمد خان کنه هغه ته ډیر لوی او دومره لوی دغه هغه ته ورکړي چې دا چې ته عالم ته ورکړي نه خبو هغه لوی لوی القاب او سر سید دی سر سید نو سره د انګريزانو چمچا وای د انګريزانو چمچا هغه کتاب کې لیکلی دی یو هغه د فرشتو نه دی قائل دیم د جنت نه دی قائل فرشتو وی دا ملکی قوت وی دا پاغ انسان کې طاقت وی فرشتي نشته چې ملکی دی ګنی او د عیسی علی السلام باره کې دا عقیده اغمدارا چې هغه وی عیسی علی السلام دا هغه وفات ته اوجل شوی دی دا نور څه خرافات ملي دا غبره کې خوانه شوی دی دا قسم دا عقیده ا دې ول نو شمشمه د انګريز کار دا وخه د انګريز کار دا و چې چا به داغي مرسته کوله نه چاله د سرسید خطابو چاله د شمس العلماء خطابو ا چاله د یوسو ا چاله د بلس ا په دې چې خلک چې کمونه دا دوکه کو ا په دې چې ځان خپل تابع کړو وما قتلوه دین د وجل عیسی علی السلام یقینا بالکل د چینه د وجل نس شو داغي جواب بل رفعه الله بلکې پورته کړ الله الیه ځانتا علیه ما ځانتا سره د روح نه پورته کړ دی وکان الله او دی الله عزیزا زور ور حکیمه خاوند حکمت دی و ان من اهل الكتاب لا بالونا ان په مان نه پیا الا ترجمه بلا برابرۍ تام کوي الا ليؤمنن به مگر خامخا یقین بکئی به په عیسی علی السلام باندې دو فاد عیسی علی السلام نه مخکي الا ليؤمنن به مگر یقین بکئی په عیسی علی السلام باندې قبل موته مخکې د عیسی علی السلام د وفات نه چې کله دنیا ته راشي یو عیسی بداسي نه چا به داسې پات شي بلکې په عیسی علی السلام باندې دا ژوند کې او پاغي ایمان وروړي یا دویما الا لیؤمنن به مگر یقین وکي د عیسی په دې قران باندې قبل موته مخکې د مرخپلنا دا د الله قانون قران دا بمني الله بوله مرګ راځي او دریم الا ليؤمنن به مگر یقین بکی به په دې محمد علی السلام باندې قبل موته مخکې د وفات د عیسی علی السلام نه د عیسی علی السلام نه مخکې مخکې اخر پیغمبر دا هم تسلیمي او داغه طریقه به مني او بل الا ليؤمنن به مگر یقین بکی یعنی ایمان بروړي په عیسی علی السلام باندې د مرغ خپلنا د خپل مرغ نه لازم کدن به نه راغلی مرغ به نه راغلی ورلا چې په عیسی علی السلام ایمان وروړي و یوم القیامت پر قیامت باندې یکونو وی بدا عیسی علی السلام علیهم پدی باندې شهید اگوی کونکي عن سبیل الله د دین د الله نه کثیره ډیر لره او د الله دین نه خلق منه کو الله ما په حلال زنه حرام کړو واخذهم الربا او د خړل د سود لره وقنو او یقینا دی منشیو من کړی شو انو دا غینا واکلهم او د خړل دی اموال الناس د مالونو د خلقونه بالباطل پناجیس طریقې سره ودی ته ویل شو چې په ناجیز طریقې سره د خلکو مالونه باندې خوري واتدنا اتیار کړی د منګه علل کافرینا د پار د کافرانو منو پدې کې عذابا الیما عذاب درناک لکن الراسخون ټول اهل کتاب دا سری الله ویننا شتبک نیکان لکن الراسخون لیکن اعمز بوتا فی العلم په علم کې منهم چې ردین دي والمؤمنون مؤمنان یؤمنون یقین کې بما پا کتاب انزل الیکا چې را لېږل شوی تا ته وما پاس انزل چې را لېږل شوی دی من قبلکا مخکستانه والمقیمین الصلاة ادرس کونکي د منځه ان بیچک منګا او حینا تسلی ورکی پیغمبر ته چې پیغمبر یوازې تا ته ما مسله توحید نه درکړي او یوازې تا په تکلیف نه درکړي شوی ستانه مخکې بیا چې راغلو هغه دا مسله بیان کړو او تکالیف امتحانات پاغي باندې د دې پوج باندې راغلو ان بشک منغا او هینا وه کړه دی له کتا تا کمال کسرنګي او هینا چوي کړه منغا اله نو هین نوح علی السلام ته و نبیین نور پیغمبرانو ته من بعده پس دا غنا و اوحینا اوح کړه منغا اله ابراهیم ابراهیم علی السلام ته او اسماعیل علی السلام ته اسحاق علی السلام ته یعقوب علی السلام ته ولسبات اولاد داغی تا عیسی علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام تا یونس علیہ السلام تا هارون علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا واتین اور کړو مونږه داوود داوود علیہ السلام تا زبور زبور کتاب او د اخر پیغمبر تشبیر دور د نوح علیہ السلام هغه سره ورکړه داغه وجه داوا چې لکه څنګه د نوح علیہ السلام دور سختو په مسله توحید افر د شرک نه دا کسې د آخر پیغمبر دا ورو دا د نور انبیونم سختو ځکه هغه سره تشبیه ورکړل ورسولان انور پیغمبران قد قصصناهم یقینا بیان کړل موږ داغي علیک تا تا من قبل مخکر دینا ورسولان انور پیغمبران لم نقصصهم چې بیان نه کړم موږ داغي علیک تا تا وکلم الله یعنی د سو انبیو بیان قران کې راغلی دی د سو احادیث کې راغلی د سو احادیث کې نمونه نشته ذکر لم نقصصم علیک وکلم الله او خبر کړ دی الله موسی علی السلام سره تکلیم اپ خبر کول سره سوال پیدا کېدو چې الله خبر وسره کړی نه سوی په پسری سره کړی دی الله وینا نه تکلیما د دې لپاره چې کم نه راوړل چې الله وسره دا څه خبرې کړې برای راست رسولان پیغمبران دا پیغمبران مبشرینا زیر ورکون کې و منذرین او ير ورکون کې حکمت د انبیو در علی ګلو سلام را علی ګلو د دې لپاره چې منون کړه مسلې والو ته بشارت خوشخبری او چې څوک نه مني هغه ته انذار ورکي لئلا یکون للناس د دې لپاره چې نشي د پار د خلکو علی الله په الله باندې حجتن سدلیل بعد الرسل پس تو علی ګلو د انبیونا وکان الله او دی الله عزیزا سور ور حکیما هاوند حکمت دی لکن الله ول دي چې کې مخکې سوال پیدا شو سوال داراغه چې دی يهود د پیغمبر استاد نه پته انکار وکړ نو چې نبوت نه انکار وکړو نو پیغمبر نه دی ځکه هغه استاد نبوت هیڅ کایل نه دی من ځکه تا نه منو نو دې ځکه د هغه سوال د فقې پلاکن سره چې نه پیغمبر استاد نبوت ګوي الله کوي کدی نه کوي نه دی کوي لکن الله لیکن الله یشهدو گواہی کوي بما په صداقت دا کتاب باندې انزل الیکا چرا لګل ری تا تا انزله را لګل دا قران به علمه په خپل پوهه سره به علمه دې دې کې به په معنا د پوهه یعنی علی علمه سره د پوهه خپلنا الله دا کتاب سره د خپل پوهه را لګل یا دا به علمه کې به په معنا چې کمنه د مين دی انزله را لګل دا قران به علمه یعنی من علمه د خپل علمنا ان الذين زجر زورن دی دی کی ير ور کوي او زورن ور کوي هغه چاته چې انکار د رسالت نه کو ان الذين بشکا کسان کفرو چې منکر دي د دې مسلې نه د کتاب د یعنی د قران او د رسالت نه وسدو او اړول د خلق وان سبیل الله مگر لار د جهنم خالدین فیها یو دی پای کې ابدا همیشه وکانه ذالک او دې دا کار علی الله فالله بن یسیر اسان یا ایها الناس بیا دې کې ترغیب ورکړي او تسلی ورکړي مؤمنانو ته چې خلک راشه دا الله پیغمبر تاسو تر هغه ایمان راوړی یا ایه الناس اے خلکو قد جاءکم الرسول یقینا راغی تاسو ته پیغمبر بالحق د پاره د ښکار کولو د حق مر ربکم د طرفه درستا سنا اګور دې چې کې مر ربکم راولو بالحق ویل ون دا کافیو مر ربکم ذکر راولو کوم شرکی دا ویلو چې دا قران ته په خپل اجتهاد جوړ کړل دا تعالی چا درکړی دی نو دې ځکه الله وینا نه مې ربکم الله زما د طرف نه لري فآمنو پس یقینو کې خیر لکم دا بغیر استاد پاره و ان تکفرو کچری انکارو کې تاسو فإن لله بشک د الله په قبضه کې دی ما صف السماوات پاسمان کې دی ول ارض پدما کری او مر ربکم اور اپ کې اشاره دی توا چې هغه ذات دا قران را لګل دی چې تاسو تربيت کوون کړي تاسو له روټه تاسو له روزي تاسو له غلې میوي ونه موږ بردارو بیا هم د الله کتاب نه منئ او روزي او خوراک د الله خوري نه موږ بردار یې کنه او بیا هم د الله کتاب نه منئ د الله پیغمبر نه منئ عرب کې اشاره چې کم نه دیتا و وکان الله او د الله علیمن په پارس حکیمه هاوند حکمت دی یا اهل الكتاب بیا زور نه ورکی اهل کتاب ته اهل کتاب والا لا تغلو زیاته مکوي فی دینکم په دین خپل کې یعنی بدعات او د ځانه مو جوړوي څنګه چې جلال الدین سیتی رحمت الله علیه دور منصور کې وایي لا تعلو فی دینکم لا تبتدعو فی دینکم بدعات او د ځانه دین کې مو جوړوي بدعت ناکار شرک نه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ته بدعت وای لا تبتدعوا فی دینکم د زانا کارونه په دین کې مجوړوي ولا تقولوا یعنی موای علی الله په الله باندې الا الحق مگر رښتینی وینا څه مطلب دا موای چې د الله پیغمبر او د الله نه زول دی او ځکه حدیث کې راغلو نبی علیہ السلام فرمایلو لا تترنی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم او عیسایانو ما د خپل درجه نامه پورته کوي لکه څنګه چې عیسایانو خپل پیغمبر د درجه نه پورته کړو لا تترنی کما اترت النصارى ما پورته کوي ما د خپل درجه نه لکه څنګه چې عیسایانو داسې کړو خلکو ته یو خلکو اولیاء کرام د خپل درجه نه مپورته کوي چې ابن الله ورته وای او د الله نازولی ورته وای ذکوی الا الحق مگر حق وی نه کوي انما المسيح بشک عیسی علی السلام چې د مریم دی رسول الله پیغمبر د الله دی وکلمته او حکم د الله دی ځکه د الله کن فیکون د الله کن سره پیدا شو القاها چې اچولې وا دا خبره اله مریم مریم علی السلام ته وروح منه احکم طرف د الله نه فامنو بالله پس یقینو کې په یو الله باندې ورسوله پیغمبران دا باندې ولا تقولوا یعنی مو ای سلاس اچ خدای اندری دی دا ما چې الله دې د عیسی السلام او بل مریم ودا غلو فی الدین مکوي دا زیاته د الله په دین کې مکوي انتهو من شیخ خیر لکم غره استاد پارا انما الله بشک د الله اله واحد مگر د یو مددگار دی سبحانه پاک ذات د الله د شریکانه ان یکون له دا چې داغه د پاره ولدن اولاد له داغه په قبضه کې ما صاف السماوات چې پاسمانو کې دی او ما فی الارض او چې پسما کې دی وکفا بالله او کافی دی والله وکیل ذمہوار لن یستنکف المسیح چرې با مخوان لړی یا چرې شرم نه کوي المسیح عیسی علی السلام ان یکونا دا چې شی عبد لله بنده د الله فاما الذين پس هر کسان امنو چې یقین کړ دی او عمل الصالحات او ملوک نیک فیوفیم پس پر ور کې دی تاجرهم بل ردی و یزيدهم او زیات ور کې دی لرا من فضله د مهربان خپلنا الله وی چا چې ایمان کامل ساتو اتباع سنت پر کراغه او پوره پوره بدلی جنو ملاویږي ولا یجدون او دی بونه ممی لهم د ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه ولی انسوک دوست ولا نسیران سکم دادی بیا ترغیب للقران او ترغیب الى اتباع سنت ترغیب الله خپل کتاب ته ورکاو او د خپل پیغمبر طریقې ته ورکاو نور مبین عارن اخکارا او قران ته نور ویل دي دې دې کې مو وي او دې سورته مائده کې به مراشي پین لسم آیت کې دا سورته مائده نو آلته کې الله قران ته نور وي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لدینا مراد چې کم دین پیغمبر دی دا قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا وداو اتو تفسیر دی نو مراد دی چې کین پیغمبر نور دی دا پیغمبر د مراد نه دی وای سړی پیغمبر دی دا سورۃ تغابن کې او سورۃ مائده کې سورۃ الانعام کې دا رنګه سورۃ شورا کې او سورۃ انبیاء کې هغه کې او بیا څه چل کې وای الته وته بیا څه چل جوړای پیغمبر نور دی پیغام بشر دی بشر او تعالی ویری دی نو ته تم بشر وای کان سلام علی دغه بدلای نه الله وی ویادهم او مضبوط پکې دی الیه یا بخی دی تا الیه ځان طرف تا صراط مستقیم لار نیغه و د خپل توحید لار پاغي بول استقامت ورګي یستفتونک تپوس کې استانه باقی مانده احکام چې هغه څه پاتې شو نه غیر واغستو د صورت او آخر د اول سره مربت کړي اول کې احکام ذکر کېدل نو په آخر کې بیا د احکام مسله راوړل یستفتونا تپوس کې استانا قل پیغمبر الله خدای پاک یفتیکم جو عبد کی تاسو ته فل کلالا په بار د کلالا کې ان امرون کچری او سړی حلقه ملکی کی الیس له نو داغه د پاره ولدن اولاد وله در پاره اختن خوروی فلا پس دیر پاره نصف مانم د پاس کې ترکا چې پریخوی وهو او دا سړی یرسها میراث لري د خورنا الا یکل لها ولدن کچرنی داغه د پاره اولاد کا اولاد ولنی دغه څه شوا فین کانت اسنتین پس کچروی دوا فلهم الثلثانی نو بیا دوی سری مما دا سنا ترکا چې پریخي وي بیا دوی سی بدا دو خويندې والی او درې میسا نور تر بوران وارسان بوالی و ان کانو کچری دی اخواتن رونا رجالن سړی و نساء او خويندې فلز ذکرې د پاد ناری نه مثل حذل انسین په شان د سیر دوه زنانو څنګه چول کې بیان شو یبین الله بیان الله لکم تاسو مخکې صورت سره عربت او تعلق په یو څو طریقو سره و مخکې صورت اول کې تقوی ذکر کړی و د سورۃ النساء پاول کې تقوا راوړو یا ایه الناس اتقوا ربکم در دې سورته مائده په آخر کې تقوا راوړی را ځکه دا سورته دې سورته پسې یو ځای راوړو یعنی مخ کې سورته کې پاول کې د تقوا ذکر وو نو دې صورت په آخر کې د تقوا ذکر دی ځکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو دویم د دې صورت اخر رکو کې بیان شو یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا نو دا مضمون د دې صورت په لسم آیت کې ذکر کو قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین دلته هم قران هغه ترنه وی نزدک دا صورت دی صورت پس یو ځای راوړو دریم د مخ کی صورت اخر کې بیان شو یبین الله لکم ان تزلوا یبین الله لکم ان تزلوا بیانی الله تاسو ته احکام چې بیلال نشي نو دې صورت کې د اسباب د زلالت بیانول دې صورت کې اسباب د گمراهۍ هغه ذکر کولو ځکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو سلورم مخکې صورت کې اصلاح د معاش د اصلاح بیان شولا د معاشري مخکې صورت کې اصلاح د معاشري بیان شو د پدې صورت کې د کان پینې بیان کو دې صورت کې د خراس کاک بیان کو چې ستا قیده صحیح شو عمل لسی خو خوري بسو اسنا چې موحده متبع سنت ځان ته او نظر د غیر الله خوري آشمه ماخامونه خوري نه دې صورت کې د خراس کار چې کم دی دا غي بیان کوم ځکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړو دارنګ مخ کې صورت کې بیان شو د اخري رکوع کې لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائکه المقربون و عیسی علی السلام او د الله د بندګۍ نه مخناړي د دې صورت کې فتوا په هغه چا باندې لګی چې هغه عیسی علی السلام ته ابن الله وي عبد الله ورته نه وي ابن الله هغه توین په دې صورت کې فتوا په هغه چا باندې لګوي ځکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړ ربطونه نورم ډېر خو وخت لګ خلاصه صورت دا صورت لس باب لري او په هر یو باب کې ځان لزان لا جدا جدا مسله را دا سورۃ المائده دا لس باب دی او په هر یو باب کې ځان نه ځان له مسله هغه ذکر کړی ده نه چې هغه درس بوزو نه د هغه باب نشاندهي بکو چې د دې نه تر دې ځې پورې دا باب دی او که هغه لس بابونه راخلو واینو بس وخت به ختم شو خلاصنه ختمي دې صورت کې سلور مسائل ذکر کیږي سلور مسائل تحریمات الله دویم تحریمات العباد دریم نزول الله او سلورم نزول العباد دا سلور مسائل په دې باندې با سورت مائده دا رواني دا سورت تحریمات الله چې الله یو سیس ته حرام ویلی نه هغه ته حرام الوی وایي هغه ته جایز موایي تحریمات العباد کم سيزونه چې خلکو د ځان نه حرام ګڼل لري ناغه ته حلال وایي هغه ته حرام موایي او نذور الله کم سيزونه چې د الله په نوم باندې متبرک ګڼل شوی دي داغه تبرک وګڼي هغه اومنه او د ځان د یو سیس تبارکو هغه مګنړی او سلورم نزور العباد چې بندگان او خلکو د چا په نوم باندې نظر نیاز منلې وي دا ګرد او دا چیلیر او دا پیسته د پلانې په نوم باندې ما نظر کړ دی الله دې هغه د خوراک نه ځان وسات دا سلور مسائل د صورت کې چې کم نه روان دي تحریمات العباد چې رضانه چا جوړ کړی وي یو وې مونږ پر شنه جامه نه خکی او چې مونږ شنه جامه چول د نه مونږ اړو کې نه جوړ شوی ری نو د دې وجنه و یو ماسوم هغه مور ته په جړا شو چې بچیا شنه جامه لره کدار سره چلو کو ویولې وی پلار د مړو پدې هغه ښا نا جامع او خل هغه لکه زوی او کیناسته وتا جړلې ورته نامور ته بچي ولي جاړې دیتا وی پلار را لمړ کړو وی ښا ای پلار را لوجوي تا وینو چې دا د دې لوجره دینو دا ځان یې جوړ کړی شنه جامه مو پورې خنه شوه شنه جامه اصل کې په بله وجه خنه وه محمد قاسم چې کله دی علاقه تراغه او سن علاقه د قبضه کړله محمد بن قاسم رحمت الله علی داغه جنډه چې کم دین هغه شنه و فتوحات شو او زه قبضه شو شکل دشمن خوړو بیا چې کله انګريز راغی ان انګريز به دا دغه کو چې ګورشنه جامه چا پورې خښوي نه ده دی خلکو لړ کې واچول شنه جامه خانه راو دادی او راغ دی جو بس دا غي پورې خښوي نه وا پاغي چې کم نه نو حتی خلولو نه دی خلکو یې مونږ پورې شنه جامه خانه شو دویم دویم داو چې یو سړی با سفر باندې بار به وته اخرا یا خر به ولید نه به باس زما سفر بنس پیری نن مې په مخ باندې خرچ کم دین رااله دیو بیا سفر لنه تا ا کور ته واپس دریم چې چرګه به بانګ وي نه چې چرګه به بانګ وي به باس الا الا وی شابه چرګه الاله ک بانګ وي نو ولې دا ناروا وسو بانګ ورس ناروا دا الله نوم واغستو او دا خو د سربواله د سربخ د وجاغي بانګوي نو وی بانګ ویل د نو ویل شابه چې کم نه دا سپیره ده دا وته چاوي دا وته وی به استاد وته وی چې دا سپیره ده به سپیره ده خدای چرګه مونږ کړه راولېګه دا دلخوا او غیله خنوا دا رنګي دا مرسمو چې کله د الک کویدن بوا نو هغه چې کویدن بو شو نو جنې کور کرا به بیا بوته نه چال ته بلنو نو کټونه به یې خو نو کټ کې به پاسول نه غول به پک کینو له پاسول به پکې چې دا خشي بیا چې کله هغه کرا بتللو الک کور کرا جنې نو الوا به وړل ځان سره الواوه په حق کړل او به دا کنه چې شیر شکر شي چې خواږه شي یو بل سره دا یو رسمو دا رسمو چې کله جنې ډوله کې به وړله نو قران به ول ورکو ای به دا واخله دا سره پای تبرک د پاره ناغي بواغست قران او هغه به مال دا قران او کده خواخ سره ما گزاره وکړله لاس کې ور قرآن ورکو یو بل نیت ورکو هغه مار قرآن کې ما دې خواخه سره گزاره وکړه دا او په دې نه پوهېدل دی چې ډوله کې به واچول او پسې به ډول کې و سره هغه سره مخ کې قرآن ډوله کې پروت ا دې خوا ډنګ ډنګ او استاد به روان و سره هغه دانه چې دا ناروا دي یا ظلم او زیاتې دي ناروا ګرځولو خا چې کله جنې به واده شوله نو اول به هغې له پردی الک لاس کې ورکو ای به چې الک وشي چې جنې نه وي او بل رسم داو چې کله اولاد به د هغې وخت رانږدې و نو د خرې لمسې به ورته واچو د خرې لمسې په ځمکه واچو یې په دې باندې کېنه اولې د خرې دغه دا ناروا او رسم او رواج د خلکو دین نو او بيدینی هغه ته بيدین چې کم دی نه وي بیا چې کله الګ به شو یا معصوم به شو نه به د پردي کور چې کم نه خلک اړه راوړی وته واچوي دا غیړو کې پیدل وو نه دا وته واچوي چې دا چې کم نه وپای دا رسم اوسم داسې کوي پردي کور نه زړه کپڑا برولې وته واچي دا اصله دا پلانې رلو کې پیدلو دا او پای وای خر ډیره خره بیا چې کله نوم به کې خو دو نه ګڼ نمونه به خو دو چې اسرائیل راوي چا پکې غلطيږي دا رنګي چې معصوم به وشو نو پردو خلکو له به ورکو یو وروځي یا یو سورہ دې پردو کړه به پالو چې دا دی کوي چې پته ونه لګي چې اړو کې څه شو دا رسمونه رواجونه او دا دغه ځان نه جوړ کړو دا رنګ دا بمو چې بانګ ویل چې مازیګر نه دا غې نه پس کم نه نو بس کلو دا خنه دي ځن کدن کې او بیا تګي دام د ځان نه یو خبره وا او کله کله به داسې وو چې به د مازګر د مانځنه روسته جارو مو وخې کور کې دا خنه او دا ارسمو چې کله نګور براو لګی دا او هغه به غول جارو کو او د خواخه چې تخپې به پیو لګی دی هغه به یو تخواره شي ما جارو کوي ته ته جارو کا دا رسم رواجونه وخا دا چې راس پړې دا د شمار د شمار نه بار کار دی دا د خلکو دې ته دین وي وې دا دین دی حالانکه دا بی دینی و دا د ځان حلال او حرام چې کم نه جوړولو نه دې صورت کې د هغه رسم او د هغه بی دینه رد کړي چې کوم څه الله پتا سره نه د حرام کړي هغه ته حرام مو وای بلکې هغه ته جایز وای بسم الله الرحمن الرحیم او کوادې ته مراد والي نبي عربت ناراضي او چې احکام ته معنا واخلي چې مراد یې د عقول احکام دي نه یو په احکامو کې دادې او حلت لکم چې حلال لستا د پاره بهیمت الانعام ډنګر د چار پایانو دا دی چې د ځان حلال او حرام مو جوړوي چې دا ساروی مونږ باندې من دی او دا په مونږ باندې بند دی نه نه او حلت لکم بهیمه الانعام انعام اغټ ساروی سلور خپو والا بهیمه وتزکوي چې ابهام دی پکې ځکه په خبره یې څوک نه پوهیږي صرف اوازونه کوي نو ابهام پکې بهیمه ورته زکوي الا ما یتلا مگر اچ بیانول شي علیکم تاسو ته غیر محل السید چې نه به تاسو خکار کوونکی غیر محل السید چې نه به حلال اونکی د خکار وانتم حرم چې تاسو په حرام کې کم شی په تاسو باندې حرام دی هغه ته حرام وای کم شی نه د حرام هغه ته حرام وای ان الله بشک الله يحكم فیصله کی ما دا سو یری چې را دو کی یا ایها الذین آمنو مخکې تحریمات العباد او د تحریمات الله نمونه ذکر کړ دوا او هلت لکم بهیمه الانعام تحریمات العباد پاغیر دکو او الا ما یتلا علیکم غیر محل سید وانتم حرم تحریمات الله وس نذور الله کوم چې د الله په نوم باندې دی داغه احترام قدر وکي داغه بے قدرونه کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تحلوا بقدر ما کوي شاعر الله دنه خدا الله ولا الشهر الحرام انا د میاشت قدر منو شاعر الله کې قران راځي بقدر دار چې تیز دکینه او ځان په نه پوکه او تدبر پکې نه کوي دارنګه سنت د پیغمبر شاعر الله دی اغا مقابله کې بدعات پیدا کول بی قدر شاعر الله ده او صحابه کرام اغا شاعر الله دی داغه توهین کول د شاعر الله بی قدر ده حجر اسود شاعر الله دی نه بل کانه هغه متبرک غنل داغه به قدری ده بیت الله شهر الله کې دی داغه ما سیوا د بل یو سلی او د کان او د ګټ طواف د دغه به قدری ده شاعر الله ولا شعر الحرام انا می اشتی قدر منی و داغه خال ساته ولا الهدیا او نه قربانی ولا القلائد او غساروی نشاندار داغه به قدری مکوي ولا امین البیت الحرام او نه به توهین کون کی چا قص کون کی د بیت الله و داغه به قدر مکوي یبتغون لټی دی فضلا من ربهم مهربانی در خپل ورزوانا ورزا من دی الله و اذا حللتم کلا چې حلال شي تاسو فساد نو ښکار کوي څه مطلب د حج د کار نه تاسو فارغ شئ فاستادو یعنی فجاز لکم الاستیاد تاسو لا جایز چخکار دانه چې امر د پاره د وجوب د چې شابه لیلې علی حج د کان فارغ شنه کو کار څوک نه کینوم به کوي نه دلته امر په معنا د خبر دی ولا یجرمنکم او پورتر نه کی تاسو شنآن قوم دشمن دی او قوم ان صدوکم چې من کړی وې تاسو ان المسجد الحرام د بیت الله شریف نه ان تعتدو علی الله تعتدو دا چې زیاته وکي تاسو ان زیاته بنه کوي پاغي وتعاونوا امداد کوي د یو بل سره علی البر په توحید سره او تقوا او په سنت سره روح المانی معنا کوي علی البر والتقوا په توحید په سنت ولا تعاونوا او امداد مکوي یو بل سره علی الاسم په کارونو د شرکی والعدوان او د بدعاتو کې د یو بل ملګرتیا بدعاتو او شرکیاتو کې مکوي توحید او سنت کې د یو بل ملاتړ شي واتقوا الله او یریګه د الله نه ان الله بشک الله شدید العقاب سخت زابر کون کړي حرمت علیکم دا تحریمات الله دی او تحریمات العبادو چې ځان حلالول چې دا موږ له جیز دي او بل طرف ته تحریمات الله چې الله حرام کړی دی آواز او شو چې دا ګړو یا چیلې یا سندا د پلاني زیارت د ولی په نوم باندې الله دا حرامه ما دې دې کې د پاره د صفات ا کلمه حرامه دا واغ الفاظ چې تاوي و دا حرام دي د دیو جن شاه عبد العزيز رحمت الله علیه هغه ما دې دې کې مرادو کلمه ده مذبوحه نه ده مراد چې आवाज پورته کړی شي سوا د نوم د الله نه پاغي باندې او نظر د غیر الله قران کریم وزایا حرام کړی دی وزایا وته حرام ویل نظر د غیر الله حرام دی حرام دی حرام دی حرام ادی وی خورده دا خورده دا خورده دا و اخرا دا مرده دا مرده دا مرده دا والمن خالقاتو خپا کړی شوی ساروی والموقوزتو پلوړ وخل ساروی دا نظر د غیر الله یو زید وراړو سورته حج ګورئ الته ورته سی ویل دي ولسم سپارا سورته الحج ها دیرشم آیت کې وایي چې نظر د غیر الله د ته سی ویل دي سورته الحج ولسم سپارا فاجتنه بر رئیس من الاوسان ځان بچ کې د ګندګې نه چې هغه درگاونه دي درگاونو کې هغه غیر الله نظر شوی دی الله یې ځان ته نه بچ کې او رجس ورته وي رجس یو نجس ته یو رجس ته نجس هغه پلیته ته چې بوین ته نه نزي رجس هغه ته چې داغه نه بوین زی نه بوین نه سنځي ها بوی نه سن زی نه غول نه زی الله وی دی غول نه ځان بچ کئ فاجتنه بو رجس من الاوسان ځان بچ کئ د ګندګې نه چې هغه درګاو نری ا دې خپو دې هغه مزیدارو استرګي تورې کړې او زیارت ته لړ شي اجو دا خانق په ځان باندې راوړې په دې وخت کو یې ربي هغه خونه خو نه کنه جو څه خړپارته وباسي الا ما زکیتم مگر چا حلال کې تاسو دا شنو راوغختل یا په لول والے شو سو پر لال کړي نه دی مردار شنه مردار شو خو الا ما زکیتم دا مایتا او دم او خنزیر او نظر د غیر الله تنه بار دی ګوري دا په لالولو په کلمه باندې ګوري پاکیږي نه هغه وی دا حلالون کې دا سړی مشرک دی اسه چې حلال شوی دی قرباني چې ورته دی وی مذبوحه کړه د ناغه مردار ده و امراته باینه او خذ په طلاق را پیر بابا وی نظر غیر الله بارک دا وی پیران تاسو نه مړی پیر بابا چې کم نه غدا دا ویل دي دارنګ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه غوی الفتح الربانی کې کل ما تعتمدو فهو الهک وکل شیء تخاف منه وترجو فهو الهک هر هغه شی چې ته په اعتماد کې نه غستا الہ دی او هر هغه سزا چې ته تیار کې امید کې د نفع د نقصان نو داستا الہ شو نو تا ولی او بزرگ هغه د الہ مانو نو دا خو من دی دا حرام دی زکه یو ما ذبها علی النسب هغه چې حلال کړی شي په خوا کې درگاونو وان تستقسمو او تقسیم تاسو بل زرام په تختو باندې تخته هغه به جوړ کړی وي او هغه به منجور ځان سره زیارت کوي خوي څوک براتو او چې ته سفر باندې وطن تخته به روخ کړي اله سفر زما خلک خراب دی نه چراو بوتنه بیرا نهانی ربی په دې خو زمونه شوم چې نن باندې سفرله او کامر ربي والا تخته بره وطن به لز شابه ابل بتشونه به بیا واچو دارنګي پاره به لیکلو یو به لیکلو منکا بل به لیکلو منکما نه په بل به لیکلو من ملسککما دا درې تخته وي چې رخدل خاون جګړه بشو به داستا بچره بل به داستا وېزه چې من جوار لړ شو الته پار واچو نه دا بلو نه که تخته بروته خاون به واچول چې به من کنه به داستانه دی ها نو که بیا بروته په هغه تخته چې پاغه به من کومو وی به دا ټیک شو دواړو دی او که چې هغه بل تخته مې مل سکو کوماره وته وی به دا ګډوډه ده دا تخته دا تقسیم خو من جورام نه چې ته د خیر کار نو شوی او دا کا دې تناستو پال ادا غلط دغه پیدا کولو وان تستقسم بالازلام دارنګ وغه علاله به وکړه د تقسیم به بیا کو نه په یو باندې به دوه برخې په بل باندې درې داسې په بل نه چې چا تقسیم براوته نه درې تختې به کې پاک وي صفا وي او په نور باندې خوي چې چا نه خبره وته یو نه بدل یو برخه چې بیا به نه خره وته بل تختې به دوه ورکا داسې بل چې چا صفا براوخته نه پیسې به ورکړو د برخنه محروم شي واتمام تو پوره مکو علیکم پتاسو نعمتي استان خپل ورزیتو غره مکو لکم الاسلام ستاره پای اسلام دینه په طریقه کې و دین اسلام او کامل شوی دی پوره شوی دی د کمی د زیات احتمال او انشته پکې فمن استر پسو کې ناچار شو فی مخمستین په وخت د لوګه کې غیر متجانفین چې نه قص کون کې لیس من د ګناه ان الله سريع الحساب سورة المائدہ لس بابونه وا او په هر یو باب کې ځان له ځان له مضمون بیانې دو خو د صورت په دې سلور مسائل باندې بناوا یو تحریمات الله دویم تحریمات العباد او دریم نزور الله او سلورم نزور العباد د دې دواو ارادو او منوا چې دین ځان بچ کړي د تحریمات العباد او د نذور العباد نه او تحریمات الله نذور الله دا غي منلو چې الله کم سيزونه حرام کړی دی هغه ته حرام وای او کم سيزونه چې دا الله په نوم باندې منل شوی دا غي قدر او کې احترام او کې او دا غي بے قدری مکوای دا سلون مسائل صورت کې بیانېدل او نفی د علم غیب د انبیاونه اجماعی او انفرادی انفرادی د عیسی علی السلام نه اجماعی د تمام انبیاء علیهم السلام نه دې طریقې سره سورج کم دی هغه روانو مخکې آیتونو کې هغه سلور واړه مسائل ته اشاره وکړه او بیا د نظر د غیر الله را دیو کو چې دا مې استعمالوي او د نزان بچ کړي اوس دې ځکه مسله د احکار هغه ذکر کوله نو سوال پیدا کېدو چې مخکې او حرام بیان شو مېته مخره وینه بيدون کوي واخه د خنزیر نظر د غیر الله نو سوال پیدا کېده چې حلال کم دی نو په دې آیتونو کې د حلال سيزونو د هغه بیان کو او پاره پیش کو خکارو مناسبت د مخ کې سره چې خکار مسله ول وروړه نور سيزونه ډېر حلالو